نو چې منن راځي مکه مکرمه ته نبی صلی الله علیه وسلم په دې میدان کې خیف بنی کنانه افتح وادي محسب دا لوی میدان نو ماسپخین ماجیګر ماخه ماسودن دا لور مزونو کړو او بیا دلته دمه وکړو پښوی اوس منان سره راشي وادي محاسب کې خیفه بنو کنانه کې لګ ډډ لا ګول آرام کول دا من سنن او که غیر سنن نو عبد الله بن عمر په نسبت دا دا من المناسک دا من المناسک چې د منان راځي دل لغونه دمو کې او بیا راشي لکه دا مثال شو د د دستربندي وشي اوس بیا تذکر ادمد جماعت تا جماعت می بیا بستر تړي او بیا راځي دا ګرانیږي نو مخکې نه خپل بستر راړي هغه ځکه کې دی ګاړي ته ویلې چې بس سند واخلم او داس په اسانه زم را اسانيږي نواد محاسب کې وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وكان لا يثقل النبي صلى الله عليه وسلم سامان مدن بالاسلام يعني في الابطح دا محسب ابطح او خې بني کنانا یو شدي میدان ته وای وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا باور اوس یو بل نوم راغی خې بني کنانا نو دا یو شی اوس با راځي مکه مکرمه ته او مکه مکرمه کې طواف وداعي کول غواړي بیا مدینه منوره ته تلل غواړي شپه دا د دیالسم باندې برازي دلته مکه مکرمه ته شپه برازي کنه ماسپن ماجګر ماخه مستن بیا شپه دا بیا سار مز کوي بیا طواف وداعي کوي بیا مدینه منوره ته ځي اوس موږ ته غاسانه ده او ځل راشي سړی خپل هوټل ته راځي مخکې نه هوټل کرایه غستې شوې ده پوه شوې نو اسامه بن زید تپوس کې قلت یا رسول الله عین تنزل غدا سبا به تاسو کوم ځای کې راکوزي چې چرته بوزو شپه به کوم ځای کې کوو فی حجتی نو قال هل ترک لنا عقیل منزلا عقیل مونږ له منزل پرې خو ده زمونږ کور شته ده کور خو زمونږ شته نه نو چرته بلار شو حاجان خو بلار شي خپل هوټل ته نبی اسلام به چرته لا شو هوټل خوشته ده پښوی نو موږ به د میدان کې بشپته رو دلته زمون کور چرته دی حال ترک لنا عقیل منزلا عقیل موږ د پارا کور پرې خو دی عقیل خو لګیدل زمون کور خرڅ کړي اوس دا معلوم غواړي چې د نبی اسلام کور عقیل څنګه خرڅ کړو عقیل او جعفر او طالب او علی رونه دي ادا د نبی اسلام تر ځامن دي او شوی جعفر عقیل او طالب د علی دا سلو رونه دي نو عقیل وی عقیل موږ له کور پرې خونه سمانه لري هل ترک لنا عقیل منزل ازمون کور چرته دی عقیل لګیدل ذکر خرج کړي نه عقیل د نبی اسلام کور څنګه خرج کړي اذا مولد کور شه دی د نبی اسلام دا د عبد مناف جی هاشم ته پاتې نو بیا عبد المطلب ترا کنه عبد المطلب تا مشر جیره اوس عبد المطلب عبد المطلب نراغ کورو عبد الله تا د نبی اسلام پلار تا دا موږ ویلی شو زګه د عبد المطلب په جون کې عبد الله وفات دی نو په خبره پوه شوئ دا مونږ ویل نشو دا مولد چې کوم اوس د الته ډیر خسته مکتبه ده کتابونه دي رمضان کې نو کلاوي نور ایام کې عمرې د سړی ورشي هغه کلاوي خسته کتابونه دي قلم کاغذ وي لکه سړی حواله لیکي ډیر خسته مکتبه ده د کوم مولد شریف د نبی اسلام د په کوم کور کې نبی اسلام پیدا شوی دی نو هل ترک لنا عقیل منزلا دا کور د نبی اسلام نو کور د نبی اسلام اشته ده نه عبد المطلب ته پاس شو د عبد المطلب نه پلار نجی عبد الله مخ کې مړ دی نو د نبی اسلام کور سکنا دی ملک کور نشته نو چې پیغمبر کور لري نو ستا کور دی نو څه چلو پښوی زما کور نشته د جماعت کور د ایسا کور د کنه کور چې په قبر ته ونه وړي وشوي مزه کې کور شم بس ستا کور د نبی اسلام کور نو دا سبب د عیب نه دی عالم یو کور نه کې الله درکړي خدا کني درکړي پیغمبر کوروم نو هغه بیت سکنا دی ما په خبرو پوه شي د عبد المطلب کور عبد الله ته خراتلی نشي عبد الله مخ کې مړ دی ما په خبر پوه شو نو گویا کې د نبی له صلوات والسلام کور د سره نو دا کور د نبی له سلام سکنا والا کور دی ملکی کور نشته هل ترک لنا عقیل منزلا یا دا تاویل دی ابو طالب زامن شو علی شو کنه مشر تپال شو علی شو طالب شو جعفر شو نو جعفر علی دا خو وارثان نه دي المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث مسلم پښوی مسلمان د کافر کافر د مسلمان وارث نه ګرځي نو علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه او جعفر رضی الله عنه دا خو مسلمانان د دوی خو میراث او پات شو بل رور د طالب او طالب په بدر کې مفقود شوی اړو پته نه لګیږي وشن سو پات شو عقیل پات شو عقیل لګیدل کورې خطرې خبر بل پوه شوي او هل ترک لنا عاقل المنزل عاقل موږ له کور پرې خو نه چې موږ له شو خپل کور ته هوټل شته چې موږ کمره غستې ده نو زمونږ به طریقه دای قاسم قال نحن ناجلون بخيف بني كنانه دی میدان کې بشپک کور زمونږ نشته دی پوه شوي ایټه کې یو فائدہ شو د خیف بنی کانانه کې با ټول مسلمانان به جمع شي کنه دا خدا مقام چې یو وخت کې شعب ابي طالب کې وی دوی سره نکاح مو کوي دوی سره وادونه مو کوي دوی سره رشته مو کوي دا یو څو کسان دي اوس هغه ټول میدان الله د موحدین نه ډک کړي چې مشرکان اوسوځي پښوی نحن نازلون به فی بنی کنانا حيث قسمت قريش على الكفر يعني المعصب وذلك ان بني کنانا هغه حلف کړو قریش سره علی بنی هاشم الله ینایوم دل زای مور کوی دی بر شی مخر دوی او نن الله پاک مسلمانان موحد دومره ډیر کړو چې میدان ټول د موحدین لډک شو